او بغیر د سوال جواب نه گزاره نه کیږي نو څه حکم دی فلا تخضعن بالقول نرمی مکوی په ویناو په خبره کې فیتم الذی ورنتم وتی داشی دا کس فی قلبه مرض چې دا غزل کې مرض دی وقلنا قولا معروفا وای وینا نیکا وقرن فی بیوتکنا وسیږي په خپل کورونو کې انما يريد الله بشك اراده لري الله ليذهب عنكم الرجس چلری کړي تاسو نه ګنا اهل البيت اي کورنۍ ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو په خطا کول سره د ګناهونو نه وذكر نارا يا دوي ما هوا والحکمت یو د حکمت نه حکمت سو تفسیر مدارک کې لیکي حکمت د الله د آیاتونو غمانا غاني حکمت سنت د پیغمبرو والحکمت یو د سنتنا او د بیان د معنا د قران نه ان الله یقینا الله کان ذی لطیفا بارک لدن کے خبیر او خبردار ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي یادون کی سړی الله لره ډیر ډیر والذاکراتی او یادون کی زنانا الله لره ډیر ډیر اعد الله لهم تیار کړی دی الله د دې لپاره مغفرتن بخنه ګناهونه به ورته معاف کی واجرا عظیما وجرلی ګور الله صفاتونه ذکر شو قران ساجی کتاب دی ارچاله ایمه پلاس کې ورکا چې بای دا الله صفاتونه در کرالل نو الله در سره د اجر عظیم وعده کړی دا له صفاتونو تیر شول یو صفت د اسلام او دویم صفت د ایمان او دریم صفت د تابعداري او څلورم صفت دا د صداقت او پنځم صفت د صبر او شپږم صفت د خشوع د یره وم صفت د خیر او خیرات اتم صفت د روزي او نهم صفت داو چې سره د خپل شرمګاونو حفاظت کوي بربندې یې نه بدکارۍ نه کوي او لسم صفت داو چې الله ذکر کول قران لستل الله را یادول وما كان للمؤمن الله ندي درس ندي مناسب دی مؤمن سړي سره ولا مؤمنه ندي مؤمن زنانه سره اذا قد الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا بیشک دې گمراه شو په گمراهی سرګن سرا وایز تقولو یاد کا وحش ویلو تعالی الذی کستا انعم الله علیه چې انعام کړو الله تعالی باندې په سبب د اسلام وانعمت علیه تا په انعام کړو چې ذات کړو دې د بچو ته یې کړو فلما قدوار کله چې پورا کړو زید زید رضی الله تعالی عنہ من هاد دغه بیبی نوت ورن حاجت خپل زوجنا کها تنکا در کړو موږ داتا تعالی کې لا یکونا دې لپاره چې نشه للمؤمنین په مؤمنانو باندې حرج ستنګي او تکلیف فی ازواج ادعیائهم تبارد آغا زامن ادعیائهم دمتبناگان ددی کی اذا قد وکل چې پوره کې غي منهم ندینا وترا حاجت وکان امر الله مفعولا د کار د الله کړی شي پیغمبر ورته خپل د ترور لول د حضرت صفی رضی الله تعالی عنها لور زینب بنت جهش دا په نکاح ور کړو دا د دې په منځ کې تعلق صحیح نو پیغمبر یې طلاق مور کړو او دا شکر کړو طلاق ورکی نه سنا ما ته مترو روي چې ته نکاو کا الله نه حکم را نشو دا رسمو چې د متبنا د بچی سره به داسي د خني سره به داسي نکاح حرام ګرځولا لکه د خپل انګور سره ما کان علی النبی من حرج الله یې نشته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې من حرج ستنګي او تکلیف سیما تاسو کې فرض الله له دې کې دا فرض په معنا د حلت ته فیما پاغس کې فرض الله له چې الله حلال کړی دي د لپاره فرض په معنا د حل د حلتو فیما فرض الله له یعنی فیما احل له پاغس کې فرض الله له چې حلال کړی دي الله ددا سنت الله دا حکم او طریقه د الله د اصل الذين فاكسانو کې خلو چې تیر شوی من قبل د تخوانا په هر نبی الله د دین په معاملاتو کې تنګي او حرج نو ګرځولې وکان امر الله او د حکم د الله قدر مقدورا اندازان دا ذکر شوی الذين دا پیغمبران ها کسان یبلغون رسالات الله پکم اورز باندې چې دای با ملاقات کوي د الله سره غو سلام اند سلامتی اوي الله وی اے زما بندگانو اے جنتیانو پتا سو دې سلام وی وعد لهم تیار کړل الله د دوی لپاره اجرن کریما اجر عزتمن الله موږ هم پکې وګرځي یا ایه النبی اے نبی علیہ السلام و بنات خالک او لنا د ما ما غان استا و بنات خالاتک او لنا د ما سی غان استا اللاتی هغه زنان هاجر نما کچ هجرت کوي تا سرا و امرات مؤمنه و خذ مؤمنه او وهبت نفسها کو او بخی دازان خپل نبی پیغمبر تا بلا مہرا چې موږ فرض کړی دی په دی باندې فی ازواجهم تبارد دی بیانو د دوی کې وما ملکت ایمانهم او د هغه سبارک چې مالکان شوی دی خلاصونه د دوی دا تاسو له ولې د دومره غنو دی بیانو اجازه شوی لکه لا یکونا لک حرجن دیر پارا چې نشي پتاوانه ستنګ یو تکلیف وکان الله غفور الرحیم پیغمبر باندې د ګڼو بیبیانو په منځ کې نمبر فرض واجب نو ومن ابتغیتا او د هغه چانه چې تی تلوي ممن دا چانه ازلتا چې تا جدای اختیار کړو راغینا فلا جناح علیک نشتره گناہ پتا باندې ذالک ادنا دا ډېر نږدې ده ان تقر اعینهن چې یخی بشي سترګې د دوی ولا يحزن ما دوی به غمجنېږي نه ويرجو ما دوی به راضي او خوشاله وي بما پاغ باندې آتے تهن چې ورکړي دي تا دوی ته کلهن ټولو ته والله يعلم الله پوهیږي ما تاسو باندې فی قلوبکم چې دی په زړه تاسو کې غیر ناظرین اناهو چې نه تاسو انتظار کوونکی د پخوالی داغه د پخېدو داغه ولكن اذا دعيتم لیکن کله چې تاسو روبل لشي فدخلون وردن شي فاذا طعمتم کله چې طعام خوري فانتشرون خوار شي ولا مستانسين لحديث مکه نه آرام کوونکی د کار خبرو دا غب شپ تارم کې نه او کله چې سغواړی تاسو دې بیانو نه متان څه سامان فاسالون نو غواړی دې نه می ورای حجاب اخوا د پرمینا ذالکم دارنګ کول تاسو اطهر لقلوبکم ډیر پاکواله دې د پاره د زړونو تاسو وقلوبهم نه د پاره د زړونو دوی چې پرده کې څه شی غواړي نو څومره چې زنانه د پردي نارینه نه پرده کې نو زړه د پاره پاکواله وما کان لکم او ندی مناسب تاسو لا ندی جائز تاسو لا ان توزو رسول الله دا چې تکلیف ور رسوي پیغمبر د الله تا ولا ان تنکحو او ندا چې تاسو نکاح کوي ازواجو د بیبيانو د پیغمبر سره من بعده ابدا پس د وفات د پیغمبر نه ابدا همیشه همیشه دغه داستا سمین دي نشته ګنا په دیوانی فیابا ان په بار د پلارانو د دوی کی کوي پردن کوي ولا ابنا ان په بار د زامنو د دوی کی ولا اخوان ان په بار د ورونو د دوی کی ولا ابنا اخوانهم ان په بار د زامنو د ورونو د دوی کی ولا ابنا اخواتهم او نه په بار د زامنو د خوین د دوی کی ولا نسائهم او نه په بار دا غزنانو د دوی کې ولا ما ملکت ایمانهن او نه د هغه چا بار کې چې مالکان شوی دي خلاصونه د دې مراد تینځري یا غلامان چې نابالغ وي او کبالو غلام امام سے بل پرده وي ته واتقین الله ویریږي د الله نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پاریو شیوان شهیدا گواو خبردار دی ګوره د زنانو د دغه خلکو نه پرده نشته دی آیات کې چې ذکر کړي دین علاوه جدا ترز وې دې ما ما زوې دې او دا مې درو د خاون رور دې دا ګوره د پښتو د موږ ملک د پښتو پرده اسلامي پرده نشته ډېر کم خلک دي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې زموږ د تمام مسلمانانو په کورونو کې اسلامي پرده راشي یو زنانه د دغه نارینو نه پرده نشته کوم چې الله دې آیات کې ذکر کړي ان الله وملائکته یقینا الله ملائکه د الله یصلون علی النبی درود وی په پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیه تاسو درود وی په پیغمبر د الله وسلمو تسلیما او سلام وی په پیغمبر باندې سلام یا وسلمو غاړه کې د حکمونو فیصلو ته تسلیما پغاری کی خودو سرا ان الذين بشکا کسان یذون الله ورسوله چې تکلیف رسي الله پیغمبر د الله تعالی نو الله فی الدنیا والآخرت کلانت کړي دي دوی لر الله په دنیا او په آخرت کې وعد لهم عذابا مهینا او تیار کړی دی دې لپاره عذاب شرمین کې والذین ها کسان یوذون المؤمنین والمؤمنات چې zarar رسي مؤمنانو سره تا مؤمنانو زنانو ته بدنامي کې لګي خفقي تکلیف ول رسي بغیر مکتسب بیل هغنا چې دای کړی دی دای څه کړی نه دی اوله zarar رسي بغیر مکتسب بغیر د هغه سنه اکتسب چې دای کړی دی فقد احتملوا بیشک دار کل دی بہتانن فقد احتملوا چرا خوار کی دی علیهن پخپل زانونو باندې من جلابی بهن د پړو مخپلنا خپل پړو یې برکې د تزان را خوري ذالک دا پړو کی ځان په ټول لبنا دا ډیر بهتر وا ایو عرفنا چې دی په جندې شي چې دا غافل زنانه دې ته یو پردن کولا او دې او پنځ د الله لوی مرتبه والا د لوی شان خاوندو ا تکلیفونه سو نامخ کی جمعه کې در لتیر شل موسی علی السلام ډیر حیانا کو ایو الذین آمنو ایمان والو اتقوا الله د الله نو یریږي وقولوا قولا سیدا وایو وینا محکمه درسته مضبوطه فابین ان يحملنها معنی داوا انکار کړو د اسمانو نوزم کې دی غرونو د خیانت کولو نه په امانت کې واشفق منها یریدریو د دینا وحملها الانسان وحملها الانسان خیانت کړو په دې کې انسان کافر انه کان ظلوما جهولا یقینا د دې ډېر ظلم کوم چې په ځان باندې جهولا او ناپوها ليعذب الله المنافقين دا لام متعلق د عرض نه سره دا علم عرض دا مانت کړو ليعذب الله المنافقين دې د پاره چې سزا ورکړي عذاب ورکړي الله منافقانو ته والمنافقات منافقان زنانو تا والمشرکین او مشرکان سړو تا والمشرکات مشرکان زنانو تا چې دوی په امانت کې خیانت کړي نه الله امانت لحاظ نو کړي ويتوب الله مهرباني کې الله للمؤمنین په مؤمنانو سره والمؤمنات په مؤمنانو زنانو باندې ذکر ای په امانت کې خیانت نو کړي بلکې پوره پوره ادا کړو لتاتینکم خامخ رابش قیامت تاسو لا عالم الغیب دا الله په دې په غیب باندې دا د ربي دغه مقسم به نه بدل لرا عالم الغیب قل وا بل اولنا وربي قسم دي در رب زما لتاتينكم خام خراب شتا سل قیامت انکم یقینا تاسو لفی خلق جدید خامخا یید په پیدایش نوی کې انکم لفی خلق جدید یقینا خامخا یید تاسو فی خلق په پیدایش جدید نوی کې یعنی دوباره په پیدا شئ افترا علی الله کذبا آیا تړلی دی د الله باندې درو افترا علی الله کذبا واعملوا صالحا عمل کوي نیک انی یقینا زبما پاسوانی تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لدنکم ولسلیمان الريح او حضرت سلیمان علیہ السلام لتابع کړه مو هوا غدوها شهر د ساری منزل لا غیر یوی میاشت به ورواحها شهر او د مازیګری منزل دا غیر یوی میاشت به اعملوا عمل کوي آل داوود اے خاندان د داوود علیہ السلام شکر ادا الله د شکر گزاري وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لګدی زما په بندګانو کې شکر ادا کوونکی فلما قضینا علیه الموت هر کله چې مون فیصله کړو په هغه باندې مرګ ما دلهم خبردارې نور کړ نور کړ دې پیرانو تعالی موتی په مرګ دا خامخا نشانات د توحید دی لکل صبر شکور د پارا د هر یو صبرناک او شکر گزار ولقد صدق بشکر اشتیام بل علیہم پدیوان ابلیس و شیطان ظنه خیال خپل فتبعوه ندی روان شو داغ پسی اللہ فریقا من المومنین مگر یو ڈلا د مومنانو نام او ورپسې نه روانه شوی وما کان له او نو دی شیطان لرا علی دیوانی من سلطان سزور او غلبا الا لنعلم مگر دې لپاره چې ښکارا کو موږ مې یومنو چې څوک دې چې غي ایمان راړي بل اخرت په اخرت باندې ممن دا چا نه هو منها چې غد دې اخرت نه فی شکن پشک کې مگر دا چا لپاره اذن له چلا ورته اجازه تو کیغتا حتا تر دې اذا فزعان قلوبهم حتا اذا فزع تر دې چې بیر تکلیشی یران قلوبهم د ظلم د دینا قالوا نوایدی ماذا قال ربکم د سشی بارکی حکم کو استاد رب ماذا قال ربکم قالوا نوایدی الحق یو معنا دی دا قالوا نوای دا خلق الحق حق ویلو یا قالوا وای ما ذا قال ربکم سشو استاسرب قال الحق نوای دی حق خبره د حق خبره خبردار ورکه کی کمی او زیاته نه کوي وهو العلی الکبیر او دا الله او چته لوی دی توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی تر فروش قل ورتوا من يرزقكم سوق د چرګ در کوي تاسو ته من السماوات والارض د اسمان نو د زمکو نه نه دی چپ شي ورته وایي چې الله الله رزق درکې غره مدد کنا غلې امداد غواړه کنا وإنا یقینا من آیات کې تقدیم او تاخير اصل کې دا چې وإنا لا لا هدن وإياكم لفي ضلال مبين اده چې دکړو باجو والا ورس لګوي نو دا دین دی زیرا زمون وی جرم متانه ته پوس نشي استاد وی عمل منت ته پوس نه کیږي قیامت کې وخت ولګي چې قران بیان دین دی او کدا چرسونه بنګونه چې ولی پر عبادت خانه څخه داغه په قبر سره ټکه او دکړو باجو بوتنی ادا ورسته دې تور سوې ورسته قل وعلا تسلون عما اجرمنا تپوس به نکړي چې تاسو نه راځه بارکی چې موږ کوم جرم کړو تاسو د خیال مطابق ولا نسل عما تعملون امن به تپوس نکړي چې دا تبارک چې دا تاسو عمل کې قل ورته یا یجمع بیننا جمعوال براولی په من زمین کې رب زمین یا ثم یفتح بیننا بالحق او بیا فیصله کی زمین په حق په من کې په حق سره تاسو د پاره د وعده یو من دا غورځي تاسو د پاره وعده د یو من دا غورځي د داسې رز وعده دا لا تستاخرون عنه رست جن شي تاسو دا نه ساتن یو له انتصار چې کله ورسي او چې کله راغلی نو ولا تستقدمون وړاندې کېدو نشي وقال الذين كفروا هغه کشر برا پاسی او مشر لویتا دا سویلی یقول الذین وایدا کسان استضعفو چې دنیا کې کمزوري ګڼل شي للذین کسان ته استکبرو چې ځان نه لوی ګڼل نو کشران د مشران ته لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سنو نو موږ به ایمان وروړې دا قرآن رکاوټ جوړوي د دین کار لري نه پرې کوم قال الذين استكبروا وبوای ها کسان چې ایزانو مل وګڼلی ځان لوی ګڼل او حقیقت کې لوی نو للذین کسان تبو یستضعفو چې کمزوري ګڼل شي انه نسددناکم آیا موږ بنکړی وي تاسو ان الهدى د قران نا بعد جاءکم پس داغه نه چې دا قران تاسو تراغلو بل کنتم مجرمین بلکې تاسو تخپل مجرمان وئ جنگ دی په جهنم کې دی بل سره وقال الذين استضعفوا او هو یا کسان چې کمزوري ګڼل شي للذین کسان ته استكبروا چې ځان نه لوی ګڼل کشران د مشران ته وي بل مکر الليل والنهار بلکې بند کړی موږ د دنیا مکر او فریب تاسو د شپې او درځي نو دغه غلط مشرانو کشرانو الله ای میلان د محشر کې جنگ وي وما ارسلنا فی قريه نور علی ظلم توکلی کی من نذیر هس یو ور ور کون کې الا قال مترفوها مگر وینو هغه مشران د دې کلی هغه جبابرا هغه مشران د شر او د فساد مشران هغه د مال او د دولت او د اولاد په نشتی یعنی علماء لیکلی هم اول النعمت والحشمت والثروت والریاسه دا مترفو آسو کو نعمتونو خاوندانو د دبدبی خاوندانو اقتدار په لاس کې هر دور کې چې نبی راغله الا قال مترفوها مگر ویلی دی غلط مشران د لیکلی ان یقینا من ابنا فهدن دانی ورسلتم به چې تاسو را لېږل شوي پاغه کافرون انکار کوونکي وقالو ویلو دې مترفینو نحن اکثر اموالا مونږ ډېر یو په مال کې او اولادن او په اولاد کې موږ څنګه د پیغمبر خبرو من مال او دل په لږه موږ ډېر دا موږ په روان شو وما نحن بمعذبین او نیم چې موږ ته د عذاب راکړې شي قل ورته وای ان ربي بشک رب زما بلتی هغه مالنا اولاد تقربکم چې نږدې به کی تاسو عندنا زمون سر زلفا په نږدې کولو الا من مگر اسو کامل چې ایمان وروړي وعمل صالح عمل کړه دې نیک فولائک دا کسان لهم نیر پار جزاء الضعف بدلوی دو چندا بل کانو بلکی دی یعبدون الجن چې عبادت به کولو د شیطانانو اکثرهم دیر د دین بهم په دې شیطانانو باندې مومنون ایمان وروړون کیو ان تقوموا لله دا چودري گئی خاص د الله د پار مسنا دو دوا و فرادا او یوازي یوازي ثم تفکروا او بیا سوچ او فکر کوي تاسو ما بسواهبکم من جنہ نشته د پری مرګری ستا سوانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے من جنہ اس لیونتو ان هو ان دې الا نذیر لکم مگر ير درکون کې تاسو ته ويقذفون او دی وشتل کول بالغیب پنلی دلی شوی نشانه سرا شیخ الهند رحمت الله علیه معنی کوي ويقذفون بالغیب او دی وشتل کوي پنلی دلی شوی نشانه سرا یو نشانه سړي لخکاری نه وغولي قیامت دې دې نه دی او انکار ته کوي قبر والا جزاء او سزا قتل نه دا انکار کوي پولیس فرات او د اعمال طول قتل نه انکار ته کوي یعنی د ځن کدن په وخت کې ایمان سره محبت دارنګ د دې محبت ته نو پرده براوستې شي انهم یقینا کانوا دی فی شکن پشک مری پخ کلک شک بسم الله الرحمن الرحیم استاذی ګرځي قاصدان ګرځي انبیاء ته رالیږي ولی اجنحتن چې خاوندان د وزرولی ان دا ملائکی خاوندان د وزرولی مسنا د دو دو وسلا ساو د درو درو وربا او د سلور سلورو بعض له دو دو وزر ورکړي بعض ته درو درې او بعض له سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاتوی په پیدائش کې چاله چې خوشی ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والده ما یفتح الله چکلاوی کی الله للناس د خلق د پار من رحمت دس مهربانینا خوشحالی را کلاو کی اولاد ورکی عزت ورکی فلا من سکلها منشت دے سوک بند ان کے دے دے پارا اس سوک نش بندو لے کو ټول مخلوق غاری جدلے دا خوشحالی دا عزت دا اولاد دا صحت ملاو نشی خو فلا من سکلها بندون کے سوک نشتا یرزقکم چې رزق در کی تاسو ته من السماء د اسمان نا والارض او د زمکنا چې بل خالق نشتا بل رازق نشتا نو نتیجه دا چې لا اله نشته بل عبادت مستحق نشته بل حاجت سرکول علا نشته بل حقدار د بندګي الا هو سوا د الله نه فانا توفکون نکم کل تاسو اړول شي د توحید نه له شرک تاړول شي وای کذبوک کله دروغ نسبت کوي تا تا فقد کذبت نو بشکا د دروغ نسبت کړه شو رسول پیغمبرانو ته من قبل کتا نمخکی ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس کی دي شي ټول کارونه نو ته صبر کوا لکه مخکې انبیاء صبر کړو ای ته د الله مدد راغلو نو تاسو ته د الله مدد راشي یا ایها الناس خلق ان وعد الله بیشک وعد الله حق رشتیا قیامت راځي یو ځل رب له مخامخ شي جزاء او سزا د قبر شتا جنت او جهنم شتا الذين ها کسان کفروا چې کافر دي لهم لپار عذاب شدید عذاب بوي سخ والذین ها کسان امنو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات ملونه کړی دي نیک لهم مغفرۃ دی لپاره بخنه واجر کبیر او اجر بوي لوی افمن آیا هاو سوک زین لہو چه خیست کل شود داغد پرسو و عملیه ناکار عمل داغو فرآہو حسنا ندوین دی ناکار عمل لر خیستا شیطان او نفس ولا غبی دین خیست کلی اور تا دین خکاری فإن الله بیشک الله یدل من یشاء گمراه کوي چاله چې خوشي ويهدي من یشاء فسقناه نوشړو موږ دا وریز بوزو موږ دا وریز الى بلد میت هغه کلی مرتا فاحینا به الارض وان جندی کوم په دی باندې زمکه آباد موتها پس دو چوالی دا غینا کذالک النشور دارنګ بتاسم د قبر راپور تکړه شي دلیل عقلی ذکر کو د اثبات د قیامت د پاره لکه زمکه مړه په باران ژوندۍ کا او دا عزت په خپل او د خپل نبی په تابعداري کیخه نو کې سره وای چې زه د الله دربار کې عزتمن جوړ شم په دنیا او په آخرت کې نو دی بل الله او د الله د رسول تابعداري کوي د نیکو اعمال د وجه سره د الله په نيز عزتمن کی د ګناهونو د وجه سره په دنیا کې ذلیل شي او آخرت کې ذلیل شي من کان یرید العزتا هر هغه څوک چې را د لري د عزت فلله العزت جميعا خاص الله لره عزت ته ټول ټول عزت الله لره او دا عزت الله خپل نبی ته مؤمنانو تور کړي دا عزت الله خپل نبی او مؤمنانو دا تابعدار تور کړي مخکې د لتی سورې نساء کې فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يفقهون الله وعزت دی عزت مالک زم دا عزت می ورکړه خپل پیغمبر او مؤمنانو ته منافقان نه پوي الیه دغه الله ته یصعد الکلم الطیب ورخیجی پورتکی کلمه پاکه پاکی کلمه د توحید ایمان الله ته برخیجی یا دا معنی او چې ول عمل صالح نیک عمل يرفعه پور تکوی دغه پاکو کلمو لرام والذین ها کسان یمکرون السیئات چې مکرونه کوي ناکارا غلط عملونه کوي لهم دی لپار عذاب شدید نذاب د سخ ومکر لائکا او مکر او فریب دغه کسانو هو یبور هغه به هلاک شي هغه په تباہی کې واقع شي هو یبور دغه مکر فریب به هلاک شي چې دای د دین د انبیا او د مؤمنانو باره کې مکرونه کوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو من ترابن بخاورنا ثم من نطفه بیا د ساس کیوبونا ثم جعلکم ازواجا او د ګرځولی تاسو جوړې جوړې وما تحمل من انسا او نه اخلی حمل هس زنانا وما تحمل نه اخلی حمل من انسا هس یو زنانا ولا تدعو نه حمل کی دی الا بعلمه نور دا ټول الله په علم باندې په حمل پوه دی نو د حمل په وضع او پیدا کېدو باندې پوه دی وما يعمر من معمر تعمیر اصل کې وي اوږد عمر ورکول لا وما يعمر من معمر او نشي ورکې دی اوږد عمر من معمر هیڅ یو اوږد عمر ورکړي شوی تا تعمیر وي اوږد عمر ته وما يعمر او نشي ورکی دی وګد عمر من معمر اس یو عمر وګد ورکړي شي تا ولا ينقصون پکې کمی راوستې شي من عمره د عمر ددنا الا فی کتاب مگر دا ټول الله په علم کې لیکلي بعض عمر بعض داسې معنا کړی دی یاد وما يعمر من معمر وګد عمر نشي ورکه دې اسی وګد عمر ورکړي شي تا ولا ينقص من عمر معمر اخر او نکمل شي د عمر د بل عمر ورکړي شي نه کله چې عمر سیوا ده نو کله بل سړي هغه کم ده دا ټول خبر الا فی کتاب دا الله په علم کې لیکل شوی فمثل خبردار چې الله وي یا ایها الناس خلق انتم الفقراء تاسو ټول الله ته محتاج یې ک نبی دې ک ولی دې ک مړ دې ک ژوند دې ک انسان دې ک پیرې دې ک فرشتي دې ټول الله ته محتاج دي د پار دا غبوج پورته کولو د دې الہم لها د پارا د بوج پورته کولو د دغه ګناهونو لا يهمل منه شيء ان پورته بنکلی شي د نه شي ولو کان ذا قربا اگر کوي د خاون خپل ولای خپل خپل आवाज کو جرا شر د ګناهونو یا پیټه را سره اوچت کا هغه بار د دې ګناهونو خپل ته نو پور تب نکړې شي د دنه سشه ولو کان ذا قربا اگر کوي دا خاون د خپل ولای دا سوت چراب بللې د د خپل ولای خاون دی یا دا بلون کې د خپل ولای خاون دی انما تنذر الذين بیشک ير ورکه ته هغه کسانو ته يخشون ربهم چې هغه یریږي د خپل رب نه بالغیب په داسې حال کې چل لیدل نه نه واقام الصلاه او پابند کوي په موږ ومن تزکا هر هغه چا چې ځان پاک کو فینما یتزکا لنفسه بیشک ځان پاکول د خپل ځان لپاره دی فائدہ ودل ملاوي شي بیشک د دروغ نسبت کړو کسانو چې مخکې د دینو جاءتهم رسلهم راغلو دي ته پیغمبران نوی بالبينات په سرګند دلایل سرا وبالزبر او په صحیفو سرا وبالکتاب المنیر او په کتابونو روخان سرا واضح سرا چې حق ورتا واضحولو او د زند سرنا ولنعام د زناورنا مختلفن الوانه جدا جدا دی رنگون داغی کذالک الامر ذالک الامر کذالک الله کار دارنګی دی ما د خپل قدرت د نشانو لپاره جدا جدا رنگونه ورکړي انما يخشى الله یقینا یریږي د الله نه من عباده په بندګانو د الله کې العلماء عالمان د الله نه د الله بندګانو کې کیریږي نو څوک دي هغه حق پرس علما دي چې قران او سنت وال عالمان یو پاغه باندې عمل لې ان الله یقینا الله عزیز غفور زور اور دے او بخون کے دے اس علماء تعریف کی جدا علماء چیری دا غی اوصاف سدی ان الذين يكنن هاكسان يتلون كتاب الله چن شواله کوي پلوستو د کتاب الله او زیات ورکی دیت دخپل مهربانینا انه یقینا دغ الله غفور شکور بخون کې شکور او د اعمال قدر کوونکې شکور بدل ور کوي په اعمال باندې د چا د اعمال الله نه قدر نه کوي والذي اوهنا اليك او هغه کی هغه څه چې وحی کړی د موږ ته ته من الكتاب یعنی د کتابنا هو الحق دغه کتاب په حق دی دا رښتینی کتاب دی مصدقا تصدیق کوونکی د لما دا کتابونو دنه دی چې د قران نړوان دیو ان الله بشک الله بعباده فخبل بندگانو لخبير بصير خامخا خبردار لیدونکو ثم ورثنا الكتاب الذين بیا په میراث کې ورکړو موږ دا قران هغه کسانو ته استوفینا من عبادنا چې موږ غوړه کړو د خپل بندګانو نه چې موږ غوړه کړی دی هغه د خپل بندګانو نه اينه د کتاب وارثان ګرځولي په دې ایمان وروړي داز د کوي په دې عمل کوي او دې د خپل ژوندۍ لپاره یو قانون او طریقه جوړه کړي فمنهم بعضی دین ظالم لنفسه ظلم کوم کی دی په خپل ځان ګناهونه کوي الله والا کتاب مانی بس کمزوری دی ګناهونه تکي ومنهم بعضی دین مقتصد درمیانوی ومنهم بعضی دین سابق بالخیرات روان دي کی دن کی دی پنی کو اعمالو کې باذن الله د الله په توفیق ذالک دا د الله د کتاب په میراث کې اغستل والفضل الكبير دا غروال دلوی جنات عدن جنات عدن يدخلونها لاړم د دنیا غمونه ختم کړل چې دا بیماری دا دا به مرګ راځي او دا د بچو غم دی دا د فلانی غم دی اذهب عنا الحزن بوت له زمون هغه منا پریشانای ان ربنا یقینا رب زمون لغفور خامخا بخون کې د ګناهګاران لرا شکور او بدل ورکون کې د تابعدار لرا الذي هغا الله احلنا کذالک الله و دارم نجی سزا ورکوم کل کفور هر یو ناشکرتا وهم یسترخون فیها دای و فریاد کوي په دې جهنم کې او وای ربنا اذن ربا اخرجنا وباسنوا د دې جهنم نا نعمل صالحا عمل بو کنیک غیر اللذی غیر دہا عملنا کننا چونگا نعمل چونگا عمل کرو اللہ بوئی اولم نعمرکم آیا ما عمر نو در کرتا سلما ہا عمر یتذکر فیه چې نصیحت قبول کړو په د عمر کې من ها چا تذکر چې نصیحت قبولولو چا چې دین زکول نو زده کړو چا چې ځان پویر نو پوه کړو وجاءکم النذیر اور اغلو تاسو ته ير ورکون کې نذیر څوک دی نذیر قرانو نذیر پیغمبرو دارنګ نذیر د عالمان دي کنه چې تا د آخرت نه یری او هغه سوچ او فکر د لګر وری علماء دام لیکلي چې نذیر څه شی دی دا ګیر او سر کې سپینې اخته چولګي دام نذیر دی کنه فذوقوا نسكي فما للظالمين من نصير نشتر من ظالمان لپارسو کم دادی ان الله بیشک الله عالم غیب السماوات والارض پوها وی پپټو د اسمانونو د زمکی انه علیم بذات الصدور بیشک د الله د پوها پرازن لسنین چې تاسو راغلئ سوا د الله نه تفسیر رحمانی کې وایي من دون الله سنمن کان او ملکن او غیرهما برابر خبر د کبوت وی ک فرشتي او ک دین لاوي خو چې تیرا مدد کې اے مشرکان ارونی ما تو خیئی ما توخی ماذا خلقو من الارض سشو دی پیدا کرو دی زمکنا تچور اور سیوی را مدد شی زما بیڑ پار کی زما مریض لشفا ور کی رسول اللہ ورطوی ارونی ما توخی ماذا خلقو من الارض سشو دی پیدا کرو دی زمکنا تعالی اس کتاب ملاو ہے کہ کتری چر فلانے برا مدد کیا دے برا رس یہ استاد بیماری بل رے کئی بل ان یعد الظالمون اللہ وی نے عظمت کے سے پیدا کلی نے پاسمان کے اللہ سر برخشتا نمس کتاب اللہ پا مشرکان را لے گلے بل ان یعد الظالمون بعضهم بلکہ وعدن کئی ظالمان بعض دباز سر اللہ غرورا مگر دو دو کھیم د دوکي وعده کوي او دوکي سوا چیرې دا زمو شفارسیان دی وي هغه دوکي سوا او یو بل سره د دروغ وعده سوا تفسیر روح المانی کې لیکلي دی انهم شفاعه عند الله یره دا شفارسیان دي بلکې وعده نه کوي ظالمان باز د باز سره الا غرورا مگر د دوکي ان الله يمسك السماوات دی مشرکان ویلو کچر راغ دوی تیر ورکون کے لیکونن نخام خاشی بدوی احدا دیر لار مندن کی من احدا الامم دی یود دی امتننا دی مشرکان دا مکی دا یهود و نسوارا پر خاندل چر دی خود اخبر انبیاء سر داسی کارو نوکل کچر مون نبی راشی نمونگ بے خبر منو په سبب د هغه مالو چې دای کوم عملونه کړی سمدستی رانی ہے او سو کې قیامت تر است کول نه نو ما ترک علی ظهرها نبی تریخ پشاد دې زمکه باندې من دابتن اس یو ژوند شي اس بمنو کچر الله دنیا کې نیول کوله ولکن یؤخرهم لیکن الله رستو کیدا ظالمان الی ظلم مسما تر نیټه معلومی پوری قیامت رضی الله رستو کوي ډېر کم خلق الله رونی سي اکثر له مهلت ور کوي د قیامت پورې فاذا جاء جلهم کله چې وراشي میټه دوی فإن الله بیشک الله رب العزت کان د عباده بصیرا فخپل بندگانو بصیرا لدنکه الله لار یو ښکاری نو دا د هر چا د ظلم الله ته پته ده او هغه شان معاملې ور سره وکي بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله کویږي د دې په مراد او په معنا والقران الحکیم او قسم دې په قران الحکیم چې د حکمت نه ډک دی انک لمن المرسلین بشکته خام خاضر علی گلشونا علا صراط مستقیم و پلار نیغبانی تنزیل العزیز الرحیم دا منصوب بنا بر مدھا یعنی زم مدھا کن دا غرا لگریشی کتاب چغرا لگلشوئے العزیز الرحیم هغه چې کوم وړاندې تیر شي د نیک عملونه واثارهم او د دې هغه ناکار عملونه یا واثارهم دا مانوا د دې هغه قدمونه من ملکو کمی کولای نه ملکو او کو گناهونه تروان نه ملکو کله چې راغلي دوی ته پیغمبران اذ ارسلنا الیهم اثنین کله چې راغلي دوی موږ دوی ته پیغمبران فکذبوهما نو دوی دعاو ته درو نسبت کړو فعززنا بثالث نمو مضبوط کړو دې دوی لره په دریم باندې فقالو نیلی دې درو پیغمبرانو انا الیکم مرسلون راغلو د بره خار د مدینی نه یو سړی دلری طرف نه راغلو اړخ له چې تغریب سیدو وجا من اقصى المدینه راغلو دلری طرف د مدینی نه رجل یو سړی او دا حبیب نجارو یسعا چرا من دی علی او په دولو دولو کې دا خبرو کولې قال ویلې یا قوم اتبعوا المرسلین اذا ما قوم خبر او منی د انبیاء او قوم توي اتبعوا روان شي من دا غچا پسې لا يسلكم اجرا جن غواړي تاسو نه سمجدري وهم مهتدون او دې پسملارني